باب المدات والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد دا شعرونه دي چې ناظم صاحب په دې کې درته د مدونو بیان وکړو معنا د دې شعرونو اول دا ده والمد لازم وواجب اتا مد لازم امرازي او واجب امرازي هغه ساکن چې په دواړو حالاتو کې سکونی داغي اے هغه ساکن چې دواړو حالاتو کې ساکني په حالت د وقف کې په حالت د وصل کې د ته سکونی اصلي وای کچر ترالو او دا به په طول سره به د دې مد کېدی شي. مد لازم کې څه شی دی؟ طول دی کنه طول څه شی دی؟ درې الفه مد. وواجب ان جاء قبل همزتي او مد به واجبي ان جاء قبل همزتي که چرتا متصل متصل څه ته وایي انجمع بکلمتی دا چې جمع کړی شوی دا دواړه څه شي دواړه څه دي حرف مد او همزه دا چې جمع کړی شوی دا دواړه بکلمتی په کلمه کې متصلا مخکي د همزې نه راشي متصل ان جمع بکلمتي او دواړه جمع کړي شوي په یو کلمه کې وجائزن او مد جائز هغه ده اذا اتا منفصلا که وقف نی سکون بنی د وجه د وقف نه مسجلا په داسې حال کې چې دا سکون بسی مطلق به سکون به مطلقي څه شرطونه مرتونه به پکې نه وي اے څه مطلب سکون مطلقه اته ورا کاغا سکون د وقف د وجه نه د وقف بل اسکان د وجه کدا وقف بل اشمام د وجه او که د ادغام د وجې کله د ادغام د وجې سکون راځي اب درته مثالونو کې پته ولې نو ځکه وي چې مطلقه دا نه ځګنی یو خاص سکون پوښوي په کنه دا یې لفظي معنا شو د مدونو پوره تفصیل تاسو الحمدلله قاعده کې تیر شوه ها اول ممد اصلي وي بیا مد مد فرعي له اقسام وي کوم نه وي اوس دې کې به زیادت وضاحت وشي صرف او پوره تفصیل تاسو ته الته تیر شوی اگر چې دلته هم سناسه تفصیل شته دې ځکه مصنف رحم الله په مدونو کې ډایرک مد فرعي شروع کو ها ځکه مد خو ابتداء په دوه قسمه دي مد اصلي مصنف مد اصلي نه ذکر کړي بلکې ډارې کې فرعي ذکر کړي چون کې دا مختصر کتاب دی نو دی وجنه د اختصار کوي د مدونو تعریفونه درته کړي د هغه مقدارونه ذکر کړي د هغه اقسام ذکر کړي او د مد فرعي په اول شعر کې والمد لازم وواجب نتا وجائز وهو قصر ثبتا اجمالي اقسام یې درته ذکر کړل چې درې اقسام دي د مدونو لازم و واجب و جائز ها دا غینه پس په نورو دریو شعرونو کې په ترتیب باندې دا غي تعریفونه وکړ اول کې وی مد لازمم کې دي شي جایزم مصنف رحمه الله ډاریک د سنه شروع کا اے د مد لازم نه سوال دلته دا ده دا مصنف اول دا مد مقدم کو په قصر اے په مد منفصل کې قصر هم کیږي کنه مدي عارض وقفي کې قصر هم کیږي خود ډاریک دا مد لازم شروع کو قصر اول نه قصر غمدونه ذکر نکل داوله سره د دینه چې اول قصري نو بیا د هغې نه رو رو څه کېږي مد اوږدېږي نو مد لازم ته جوړ شي جواب دا دی ځکه دا مقصود به ذکر دی مقصود به ذکر دلته څه شی دی اې هغه مد کول دی او ټولو کې زیات مد په څه کې کېږي مد لازم کې ځکه دا مخکې کو او مصری صاحب شارح مصری دا ویلي دي چې او یغه ذکر ذکر نه کو چې اذ لا فائده فی ذکر حکم القصر فائده پکې نشته او یغي ذکر کولو کې نو مولا علي القاری صاحب وای وای فخروج عن الحد وای د پکې د حد نه تجاوز کوي دومره غیر ده گزاره کولې وو حج فلازم نو مد به لازمي ان جاء بعد حرف مد دي مد لازم ته مد العدل هم وايي ځکه دا د حرکت سره برابر دی تاسو اجتماع د ساکنینو کې ویلي چې کله اجتماع د ساکنینو راشي اول پکې مد د کلمه یو ده نو دا جایز ده لکه دا بتون کې تاسو ویلي ولې جایز ده ځکه دا مد په منځلي ده پردې شو او د حاجز شو په مند ساکنینو کې دا په منځلې د حرکت شو بس داس د دې تمدو عل عدل وي چې برابر د حرکت سره مد الحجز ورته ویل کیږي حاجز دی کنه بیا پدی بلازم ان انجا بعد حرف مد اصل کې مشدد دی خو د شیر د وزن د وجه نه به مخفف وي څنګه به مد ورنه تل کې څه دی مدون دی کنه مد بعد حرف مدن وبالطول يمد او په طول سره وي په دې کې مد کېږي طول نه مراد څه شی دی درې الفونه دي د قاریانو بیا په دې کې اختلاف دی چې هغه اصلي تری الفونه ځان ته دي کنه هغه اصلي به ورته شماري اصلي مې الف ته کنه بار هغه ځان ته اختلافات دي دزه کې یو سوال دی چې په مد واجب کې او مد جائز کې طول کیږي که توسط کیږي ځکه ناظم صاحب دا غي تعریفونه ذکر کړي خو سینه دي ذکر کړي دا غي مقدار نه ذکر کړي لکه دوه سوې اے لازم بارا کې خو یو چې وبالطول یومت طول به پکې کې بیا وایي، وواجب ان جاء قبل همزة متصلا ان جمع بکلمة وجائز اذا تا منفصلة وعرض السکون وقفا مسجلا خو مقدار یې نه دی ذکر کړی وي وي چې واجب دې ته وایي او جائز دې ته وایي ها نو دې کې به څومره مات کول غواړي او دا به کوم ځای نه معلومیږي جواب دا دی چې په مد واجب کې خو توسط ته مد متصل واجب کې څه شی دی او تاسو ویلي دي توسط ته پکې دواله په مد ده او د جایز دوه قسمونه دي یو جایز کم ته وایي چې حرف مد نه پس حمزه په جدا کلمه کې راشي او بل جایز دی ته ویل کېږي چې مد عارض وقفي نو د جائز اول قسم کی توسط هم ده او قصر هم ده او دویم قسم چې کوم ده مد عارض وقفي پاره کې ټول توسط قصر درې واره دي خاجي دا خو صحیح شو موږ لا پته ده خدا به د شیرونو نه څنګه راوباسو نو چې ځان ته بې غمه کې خو یې نه دي ذکر کړي که نه ها ته لا مو تنګی نه دي ذکر کړي بس اختصار یې کړی نورو کتابونو کې ځان ته لټوه او بیا هم کته سوچ فکر وکړو نو دینه به عمر وزي هغه دا سه ګوره مد لازم بارک د تعریف کو چې مد لازم څه ته وای فلازم ان جاء بعد حرف مد ساکن حالین وبالطول یمد چې مد لازم کیسه کیږي قول کیږي د دې نه پسې دوه مدونه ذکر کړل متصل او منفصل واجب او جائز متصل او منفصل دي کنه دینه معلومه شو چې په دې دوو کې طول نشته اے دوی په هغه کې طول د طول نه بس د مرتبه څه ده متوسط ته دې دواړو کې کنه په دې د شاطبي ها او چې په یو پوڼه یې پکې دی ورپسې بل پوڼه یې کنه کپوی نه شي په خبره باندې بانګ پسې سي منځي نو دوی هغه کې طول نه نو دې کې بسې توسط ته لکه دوه کس راستي کنه په کمره کې او دا دوه سيزونه ما راوغسته او دې له دا غلا ورکړه نو خپل پته ولګی چې دا څه بل شي ها تو نه بس توسط ته ها د دې نمبر پکې راشي بیا نو سم ته نه پوهیږي نو ځای چې تو دې شي ها دینا په وضاحت نور نه کیږي ها خدي دا قصر ته کم ځای نه راووتو قصر بسنګ پته لګي ټیک ته په واجب کې خصوص شه توسط ته خو په دې قصر په دې مد منفصل جائز کې خو توسط هم دی تیرانه ده ها ها دله جلبای وای پوجا غنا جلبای کې دا کوم ځای لکه مروته تبه ته داسې تو زغنه راغله سوري غرنه دې ځای کې المنح الفکري والا ذکر کړي وی والمراد بالطول قدر ثلاث الفات على خلاف في اعتبار المد الاصلي معها او بدونه اختلاف د پکې چې مد اصلي به سره شمارې کنه بشمار خو اکثر د دې مدونو په دې مقدار کې اختلاف شته مارو سره په اختلافات ذکر کړي د طالبانو ته د ډایرک وام طول توسط قصر درې په دوه لپاره د اختلافاتو سر اختلاف لفظي ورته اکثر ویلي دي لکه بعض کس که چرته مکمل او شدل ته کې یو شرح ده الجواهر المضیه دې چې کوم ده د تفصیل کړه د مدونو کې او بیا د قاریانو او پوره اختلافونه ذکر کړي خو هغه دومره معتبر نه دي نو بس دغه معتبر دي ټول اختلاف لفظي دي سو کوئی پنځه الفا نغه سکوی شپږ الفه نغه بیا کور سره څه شماري الف نه مراد حرکت وای بیا نور د دریو الف نه زیات مد بیا نشته خو الفونه چې شماري پوه شوي که نه ها زه څه کې لګیا وم یاره خو علم دا مد مو په قاعده کې ووې مد مو په المفید کې ووې مد مو دلته ووې ابل کې لګیا یې سخاوي منظومه کې نو بس ته کنه دا قصر به څنګه معلومیږي اے نو قصر خو ته معلوم شو چې وهو وقصر ثبت ها جائز کې څه شی دی توسط او قصر دواړه څه دي یعنی مد او قصر دواړه پکې ثابت دي خو بیا اے مد جایز کې خو متوسط هم راويستو او قصر هم راويستو په مد جایز کې خو مد عارض وقفي رالو کنه او مد عارض وقفي خو طول هم بیا ته کم ځای نه راو باسي په خبره پويږي کنه پويږي نو دا لږ مشکل دی کتابونه لیکل چې مشکل موږ ډایرک وایو چې نور کتابونه ذکر کړي یو ته یو کتاب د بل وضاحت کوي یو کتاب باندې ذکر کړي نو د موږ هغه نه څنګه راو باسو دا کې سړي ترشي کې پیسې چې تاسو نه راو باسه به چې پیسې ها دا خو سینه زوري ده چې اسه کاریانو د دینه ثابتای بس نشته ها مد په دوو طریقو باندې کیږي په څو طریقو یو څه شي توسط او یو طول کله دینه د کم کو بیا ورته مد نو بیا ورته څه وایي قصر مد یا څه ته وایي توسط ته یا څه ته وایي طول ته ویل کیږي نو کله چې مونږ دا ووي اې چې وهو وقصر ثبتا په دې مد جائز کې مد هم شته او قصر هم شته اې نو چې مد په کشتنو کم مد ده مد په څو طریقو کې کله طول کله توسط نو معلوم شو دی کنه چې دواړه طریقې دي په نو طول توسط قصر دی واسه دا بس یو وجه وا وشوي کنه حاجی مخکې مونږ دا و چې دا مدي مصنف مدي اصلي نه ذکر کړي دا ولې نه ذکر کړي مدي اصلي ولې نه ذکر کړي نو جواب د هغې نه دا دی چې مد اصلي په منزلې د ذات د حرف دی اې حروف مدو کې که ته مد اصلي ونه کې کنه نو بالکل د حرف ذات به ختم شي د حرف ذات باقی نه پاتې کیږي د دې وجه نه ناظم صاحب د دې ضرورت اونه ګڼلو چې مړه خو ډوغه کې غلطي کې دي ممکن نه دي هغه حرف بالکل ذات او دې سره غزات نه ختميږي د دې وجه نه د دې ذکر یې وکړو غټې غلطۍ نه خلک ځان ساتي خو دا وړې وړې دي کېږي پوهېږئ که نه او ناظم صاحب چون کې په مخارجو کې ویلو چې وهي حروف مد للهواء تنتهي دا حروف مد دي په هوا کې انتها ترته باندې ویلو چې بس مد پکې کېږي سمره یو مقدار دی بس یو بل سوال دی ماده منفصل او ماده عارض وقفی ته دی یو نوم کې خو جایز داوله مدونه خو دوه دي او دواړو ته دې یو نیم کېښود څه شي چې جایز دی؟ جواب دا دی چې مد منفصل او مد عارض وقفي دواړه په دې کې شریک دي چې په دې کې د مد اوم شي او او د نم شي مدم پکې کېږي او قصرم پکې کېږي نو د وجه د اشتراک حکمینه چې په حکم کې دواړه شریکو نومیم ورته یو کی خو چې جایز پوهیږئ که نه پوهیږئ بیا ګوره د مد لازم یو نوم دی او د جایز او د واجب دوه دوه نمونه دي ها لازم ورته ځکه چې پای کې سکون لازم دی او مد واجب دې ته مد متصل وای متصل ورته ځکه وای حمزه ور سره متصل ده او واجب ورته ځکه وای اے د حکم په اعتبار متصل دی او د سبب په اعتبار دا اے د حکم په اعتبار واجب دی او د سبب په اعتبار متصل دی دوه نمونه شول متصل واجب دا متصل ورته ولي وای سبب متصل ده کنه حمزه او حکم د وجوب ده دارنګ منفصل د حکم په اعتبار جایز ده او د سبب په اعتبار منفصل دی عارض د حکم په اعتبار جائز دی او د سبب په اعتبار عارض دی پوهیږئ که نه پوهیږئ اوس دا سوال دی چې د ټولو ته دوه دوه نمونه کې خپل نو خو مده لازم نه باندې دوه نمونه خو بیا خپای ها جاړي با چه دی دوه دوه نمونه شول او زه ټولو کې بهتر مد یم او زما یو نوم دی ایله به دوه نمونه یې کنه جواب دا ده دا غینا چې دا لفظ د لازم پدې کې اشاره حکم تم ده او پدې کې اشاره سبب تم ده وشی کنه هلته خو سبب او حکم نه دوه نومونه راووتل او دې کې د لازم کې حکم ته اشاره کیږي چې حکم څه شی دی چې مد لازم دی او سبب ته په کې اشاره ده چې سبب څه شی دی سکون لازم دی نو دې وجه نه بس هر طرف نه چې ورته ګور نو یو نوم راوځي که په خبر باندې پوه نه شوي نو بل جوړېدو نه ورنه څو سره وکړو اده کې خپل کمې ده بیا ګوره مد متصل کې خدا حرف مد دا او سبب د حرف مد چې حمزه ده دواړه په ویلو کې متصل دی او په کلمه کې مسری هم یو ځای راغلی لکه جاء صحیح شو او په منفصل کې په کلمه کې جدا جدا دي او په ویلو کې متصل دي یو ځای نه دي اے قالو آمنا یو ځای دی ونه وي یو ځای دی ونه وي په ویلو کې یو ځای دي او په لیکلو کې ځري قالو ځان له دی او آمنا غره ویلو کې یو شان دي ها په خبرونه رسیدي نو خو په لیکلو کې جدا دي نو حکم بدل شو نو مایه په مد متصل کې د اتصال نه مراد لفظي اتصال او کلمي اتصال دواړه مراد دي او په مد منفصل کې د انفصال نه مراد صرف د کلمي انفصال مراد دي د لفظ انفصال نه دی مراد بیا سبب د مد او محد نه مد هغه باره کې مون خبره کړې و په خبره باندې پوه شئ که پوه نه شئ دې ځکه دا ان جمعه بکلمتی یمنی صاحب ذکر کړی وای او لا خبره دا ده چې دا په فتحې د حمزه سره شي ان جمعه او دلته به با پټ شي مقدر بشي چا ویلی چې اذ جمعه بکلمتی خو ملا علي القاري صاحب وايي مشهوره دا ده، صحیح نسخه دا ده چې ان شي، نو متصلا ان جمع بکلمتي دا ملا علي القاري صاحب وايي دا خبره ده، دا صحیح ده. پوه شئ که پوه پې نه شوئ دې ماته جایز ته دا جایز ولې وایي ځکه د قاریانو پکې اختلاف ته کنه ابن کثیر او سوسی پکې قصر کوي قالون او دوری پکې کله قصر کوي کله پکې مد کوي او باقی خلک پکې مدونه کوي زموږ روایت حفص من طریق طیبه څه شی دی قصر پکې شته او دا رنګ دي ته دا مد جایز دی وجه نه موي لجواز زوال سببه جایز دي چې سبب ته ختم شي جاءنا حمزه لر کول شي نه او قالوا آمنا قالوا ځان لویل شي ها ته وای قالوا آمنا به ورسره نی ویلي نو مد به ونشي دې وجه نه دي تاسو وای دي په جایز وای بیا پوره وضاحت مونږ د دې کړو آیا په مد متصل کې څه کیږي په مد متصل کې قصر کیږي کنه کیږي ابوشامه صیب ذکر کړي چي دا پکي بعضي خلکو ئې د ابوشامه صیب نه دا نقل کړي دي چي یره په دې مد متصل کي قصر هم شته او امام حضري نه نقل کړي دې ځای کي المنح الفکریه والا وایي فمردود دا خبره رد ده چا چې ویلي چې په مد متصل کې قصر کیږي او په دې باندې تصریح کړي ناظم صاحب په خپل کتاب النشر فی القراءات العشر کې هغه ذکر کړي وهذا شيء لم يقله الهذلي دا خبر امام هذلي د سره کړي نه دا ولا ذكره العراقي نه امام عراقي ذکر کړي دا وانما ذكر العراقي التفاوت هغه صرف تفاوت ذکر کړي په مده فقط بیا ناظم صاحب ابن الجزري صاحب خپل کتاب النشر کې وای وقد تتبعته فلم اجده في قراءه صحيحه ما ډیرو کته خو په یو قرات کې میمونه کته چې مده متصل کې د قصر کېږي چې قاریانه پکې کوي خبره مو سره نه کیږي چې وې د کاریانو سیزن دی چې کاری ټوپایم کګی خي نه کنه نو دا یې کنه کاری تا و می کې څه فرق دی ها بل ته یو قاری او بغایده ټیکا غسته و طالب دوه کسان دې درلېږي ښا طالب هم پینځه جمعهتون رنگونه بو دا به شاګردان تقسیم کړي خبره به وسره کړو جو کار به ګرم چلے ها چا ګل به ټټ شه دا سیم وای نه دي تیار کړی غربار به هم یقینو کته دې تراو کې ته خدای دې ته جمعه ته وردن نه کنه هر جمعه ته په پټو سترګو نشته د قران څوک سم نه وای چې په رمضان کې نه وي چې باغې کې نازل شوی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس نو په غیر رمضان کې خو بیا تاسو مکو الک رمضان کې عبادت ډېر کوي ها خلاصه د خبره دا د ماته سره مخکې ملي د عوامو ممنه مد متصل کې غره قصر نشته د دې وجه ابن مسعود رضی الله عنه هغه کس چې کله واوریدل چې هغه انما الصدقات للفقراء والمساکین او دا الله پیغمبر نه مې داسې نه دی اوریدل ها وي څنګه دې ته اوریدل انما الصدقات للفقراء والمساکین ما دې پکې وکړو بیا په دې مد عارض وقفي کې کله طول کېږي کله توسط کېږي کله قصر کېږي مد عارض وقفي کې کله طول کېږي کله توسط کېږي کله قصر کېږي نو طول خو پکې ځکه کېږي کنه چې د لازم سره مشابهت راغله الکه لازم کوم څه شي حرف مد نه پس سکوني او په دې کوم سکوني اې قصر پکې ځکه کېږي چې دا اوږد مت خو ولي کېدو څوک به وایي او اوږد مت ولي کېدو دا مونږ چې طول کو دا غي وجه مونږ وي مد لازم کې چې طول کو لیکو چې نما اجتماع د ساکنینو چې څه شي اجتماع د ساکنینو راغلی په ختمو په دې مت چې دا مت په منځ کې داسې شي لکه دیوال چې اجتماع ساکنینو باندې څه اثر پرې لري په ادا اوس په وقف کې اجتماع د ساکنینو جایز ده ما سم جایز ده نو سلام مت کې نو قصر وکړه دا د قصر وجه شو او شي کنه د قصر وجه پکې څه ده چې اجتماع د ساکنینو اسن په وقف کې جایز ده ځان له رسول سره کې قصر وکړه څوک به دې پوه شي په اتصال اصلي سره نه کتابي او رسمي چې په رسم کې یو ځای هؤلاء په رسم کې یو ځای دي په کتابت کې یو ځای دي خو اصلي اتصال خو نه دی کنه ځکه ها ځان ته کلمه ده او اولای ځان ته کلمه ده